باب حفظ اللسان حفظات د ژبه دا ژبه سره سړی کنه ډېر خیال ساتي او چې غږېږي کنه خامخا سړی د دا سوچ وکړه کو کنه چې دا غږېدو مو دپاره راوځو که دا غږېدو مو دپاره نه راوځو کنه دا ژبې د وجې نه دروې غار ځمي د دې وجې نه چې کوم ده کنه شماس غیبت دار ځمي دې د وجې نه شیطنا تیار دی وي د دې ژبې د وجې نه که نه بل مسلمان پرې یقین نه کنه نه خولي نه سخریه ټوکې ګاپ شاپ دا ټول یقین نه کنه دا د ژبې سره یقین نه دا متعلق خو دا رنګې د کفر او د فسق کلمې دا د ژبې سره کنه متعلق دي کنه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر دا يو حديث شريف شريف مي كان چه کیم سړی چه ایمانی وی په الله پاک بنده او دارنګ چه کیم ده کنه قیامت په ورځ بنده فلیقل خیرا دای دا غغیلی پرغه او لیسمت یا دا غره یې سړي کنه نه دا غغیلی کنه یا دا په خیر باندې غغیلی او یا دا چوپ یې سړي نه دا غغیلی وقوله ودا باب دا په برای دې کول الله پاک لوی شي چې الله پاک فرمایي چه ده گناه و ده نکی سره تړلیه کسی وی یا پریرزی و چه کم داس کسی وی چه گناه و ده نکی سره نوی تړلیه کنا نه بد عمل وی نه نیک عمل یا سی کسی وی کنا آب یا نکاٹ کو کنا خوار هر شای دی کٹ کری کنا شا اورستی بدا سی کسی ده نکاٹ کو ده نکی و ده گناه و ده کسی آب پریرزی کنا وابي قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي قال سمع أبا حازم عن سالم سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه کیم سړی چې ټټار وای مودا د هغه څه چې په درمان د دغه دوی اډی کې د تشدا لحیه نو یو داډی کا یو داډی کا کنه دا زیرا دیتا شي کنه په دې اډی کې باندې د زیرا خوشوي دو کنه لحیین کنه داډی کا او داډی کا په دې دوی اډی کې باندې چې د کیما د دوی اډی کې پرمان څه شي ژبه ده کنه شام کیم سړی چې زمین شي مت د هغه شي چې بدل مان دې دوه اډی کې د شدا و ما بین رجلیه او د هغه شي چې فرمان دې هغه دوه ورانه دې د شدا فرج کنه ازمن له الجنه زوی زمین شده ته دی جنات کنه رسول برک ویلی چې دې سړی ته زده چې دا ژبه غلطه فلات نه استعمالوي او دا فرج غلط فلات نه استعمالوي کنه دې سړی ته سیر کا کار دی جنات زمواري وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي شريح الخزاعي قال سمع اذنايا ابو شريح الخزاعي سيولي دي چه اروزلی دی ده غجه ده مو و وعاه قلبی محفوظه کریو ده خبر از ده مو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ده رسول مبارکنا کنا یقول چې د ویل سمع اذنایا النبی صلی الله علیه وسلم ووعاه قلبی النبی صلی الله علیه وسلم بخود کړیو د خبره لرزه د مد رسول مبارک نه یقول چې ویری چا ضیافت ثلاثه ایامنا ضیافت کړه دا چې کیم نه کنه درې ورځې دا درې ورځې چې کیم نه کنه ضیافت جائزته دا یه منصوب ده کنا اعطو جائزته ورکوی تو سید علماء تا جائزه ده دا کنا و پیره کنا و یا مرفوع ده جکیم ده کنا علیکم جائزته کنا علیکم جائزته کنا لازمه پتو سه بنده جائزه ده ده جائزه تشه دی قیل اول شو چه ما جائزته قال رسول مبارک او فرمیل چې جایزه یوم و لیلۃ نو په درې شپې سره یو شپه یو ورځ دا جایزه دو کنه شه او دوی شپې چې نه راول غړي کې درې چې پیراشي دا غازی فت تا کنه شه جایزه دا معنا او چې دا سلس کې پر تکلف کنه پینا ته تیورا کې کنه لس کې د خپل را بداله او دا ول مستی ودا معنا چې هغه خپل شیر کوي چې ته په کې شه سفر کنه هغه د تا ور کوي کنه درې ورځې پره بیا دا مستحبه طریقه عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما يتبين بندا يتكلم بالكلمة دای کلا کلا چې کیم نه کنه زغې دی په یو خبره سره کنه شام او دا څه خبره باندې زغې دی ما يتبين چې دای چې کیم نه کنه سوچ فکر چې کیم ده کنه نه کو پیغه شه کنه شا نو بیس سوچ فکر نه ده کو کنه شا بس خو بجاغه دی په خبره باندې او نه را ما یا تبینو نه را چې کیم ده کنه دای سوچ او فکر چې کیم ده کنه نه وته کو ری وضاحت دغه کیسه نه کو چې ودره ده کیسه سره کېدو فیها یذل او ما یا تبینو فیها یذل بها فی النار چې دای چې کیم ده کنه پر وځي دې کلمه په سبب سره په ير شه نه کنه دا دې کلمه په سبب سره پرې بل دا مله چې زون جهنم ته سیخ کو جهنم خو د مشرق او د مغرب نه شوار ده کنه سوچ مې راغی نه وابي قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع ابا نذر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله کلا کلا بندا تا کلم کو بیو کلمه بنده چه آغا من رزوان اللہ آغا وی سبب در رضا ده خدای پکنشا تو بیده کنا یا آغا وی ده کلمه نا چه کلمه در رضا ده خدای پکل کلمه وی لا یلقی لها بالا چه ده نکو لها ده کلمه بالا سفروا کنا سفروا چه کم نکنا نکو نملا ویدی دای چه کم نکنا ادغه چې کیم نه کنه کلمه دی وجه نه بالم د سبوک سره دا مرا چې څه پروا نه او وی داس کلمه چې يرفع الله بها درجات پر تکوي الله پاک دې په سبب سره اې درجه ودن ورا صبر سوچ یاري خو خلنا کلمه به واستل کنه وان الارض لا يتكلم بالكلمه من سخط الله بندا کلا کلا تکلم کو به ودا څخه خبره باندې چاوي دغه خبره د ناراضګۍ له خدای پاک نه لا یلقي لها بالا چې نه کو دایره کریمه سفروا یهوی به حفی جهنم چه دای پروز یده په سبب سره په جهنم شه باب البکاء من خشیت الله جړو د ویره د خدای پاک نه چې د خدای د ویره نه چې کیم دا کنه یو سره جوړي دې فضیلت او ثواب د دې بیانوي وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارك ویلی سبعه او قسم خلق تا يذلهم يذلهم الله چې کښنوي دی لاره خدای پاک پیغه سیر خپل شکنا قیامت کو ورځ باندې سیر ور کوي دی ته خدای خدای پاک دی ته سیر ور کوي بنا د عرش سیر ته کښنوي بده شه دا او کسان دی خو یو سره ایدنه دا دا بش چې رجلون ذکر الله یو سره دا چې کیندا کنه چې دا ویریو د کړزون ته خدایا بیا د خدای دی ویره د وجنه ففاز عیناه بیا او باید د سترګې د کنه یش کې د سترګې نه او باید د ویر کړل کنه دا د سمره د فضیلت کې سره چې الله په کې د قیامت په ورځ باندې دای د عرش چیرې تک شنوي باب الخوف من الله دور د خدای پاک وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ربيع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن قبلكم ويسرعي ممن كان قبلكم ده اغه حال کنا چاغا وی مخشه بتو سنا دا سرایو یسی الظن بعمله چه نه وشګمون په عمل خپل باندې کنا په خپل عمل باندې ګمون شنو کنا او جه کیم دا بغض مونی و پا اخبر عمال بنده معنی اخبر عمال سنو شوی تاری دلوی چی یارا دا خو مو نشی خلوصا و ایدا عمال کانا خدای تا جه پیش جه خدای یوسف سرکو کانا فقال لأهله ویویل اهل اخبرتا چو دمو اهلا اذا انا مت سو وقت چه زمت شو فخوزونی وخلی تو سه مولا را بیا می وسرتا بیا اومه سزه یا بیا می چه کم دا کنا ده زیر ده که وقال الله پاک دا فرمیل بیا جوړ یې کنه چې ما حملك على الذي صنعت سشی ور برنګ احتا کړو ته لاره په هغه چار باندې چې د کیما چار ته بده اهل وکړه کنه د کیما چار ته بده اهل وکړه دا سشی په دې باندې ور کس کړاوه قال دوی ته چې کما نه دا خدا پاک ما حملني نور برنګ احتا کړه ور کس کړه مولا را په دې چار باندې الا مخافتک مگر دور دې ته خدا پاک نه ډارې دا وجه که دای شي که دا د خلصولی د پر څه ذریعه جوړه شي که نه چې کا ورکېده فغفر له بیا الله پاک چې کینده که نه معافي وکړه ده ته که نه الله پاک چې کینده وبخښو ده لره که نه چې دا غره چې ته مونه ډارېدې که نه شم وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا فا انه زون وی دوشای چه دای چه دا زون کنا زون دوشای لم یبتئر لم یبتئر عند الله خیرا نه دا جمع کرا دا پا نردکی دا خدای پاک زون تا سا خیر کنا زبا توز پر اخو بہترین طور وا و مو خود خدای پاک سنگا سا خیر دا نرتا جمع کرا دا کنا شا لم یبتئر ایده استمانا دو فسرها قتاده تفسیر کرده ایده کلمه په ویره کنه وربي وربي دا یا خو دې غي اولاد کولې دا کنه وعده یاد نه وکړل او دا وته چې وربي هر یو ته چې مولا پراب قسم می چې دا سوې کا وربي په ویره کنه یا دا دا غربي دی کنه چې فاخذام وثيقهم على ذلك وربي مولا په خدای له وړي دی هغه پلور دې زمانه دا وعده وکړل کنه صاحب نو بیره بیا ففعلوا ذلك وجه کلا دای مرشه زمانه وکړ په دبن د غاس فبیا دین او خدای بیا سره جامع کړو سره ټیل کړو فقال الله الله پاک دا فرمایي چې کون هو جاو موجود شه ومخ چې کیم دا کنه فایزن رجل قائم اچانک چې کیم دا کنه سره یې ویلوړو کنه خدای پاک چې وایي چې کون ومخ چې کیم دا کنه ویلوړو کنه شه نو بیر فما تلافاه آغا شای چه لون ده کروی ده سری لرا آتا شایو آدا شایو چه انا رحمه چه رحم بکر خدای بکر من ده خدای رحم لون ده کرو کانا شا فما تلافاه سمنا فلنی تدارکه فلنی تلافاه آغا شای چه تلافی ده ده وکلا تلافی ده ده وکلا سمنا چه ویری وزلرا آغا شایو انا رحمه ایرما دا حدیث دینه دا سر بدل دا کنه شر وی اچھا دا دا قطدا صاحب نه کنه دا حدیث روی کنه شا اچھا دا د عقبہ ابن عامر عقبہ ابن عبد الغافر نه نقل کوي کنه شا دا قطدا صاحب چې دا حدیث لکه څنګه مو د عقبہ نه بدل دا دارنګ فحدث ابو عثمان مو دا حدیث بیان کو ابو عثمان نه حدیث ابتا فقال بیا ابو عثمان نه حدیث ته وینا فی البحر تکا فی مخش شنو کنا شا سوچ کنا کنا حلی فیها و فضرونی فیها کنا فضرونی فیها پیو شدا سی چی فضرونی فی البحر او کما حد دا صدا تکا فی تکر یا لکا سرنگی چی بیان کرا دا کنا دا بسین خود چی دیغا دا سلمان فارسی صاحب کنا دا پر اروی چی کلا فالفاظ شک روشی کنا بی اولی چی کم دا کنا او کما قالا یا او کما حد دا سویئی کنا وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة قال سمعت ابا سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دابا سمعت سمعت سررو باب الانهاء عن المعاصي منه کول دیغه گناه نه کنه ته خدای دې نه فرمانه نه چې کینده کنه زون منه کول کنه شه وابي قال حدثني محمد بن علا قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مثلی و مثل ما بعثنی الله ولمو و ول اغه دین ته الله صلی الله مولا خدای پاک په اغه دین باندې کنا کما مثل رجلن په شان دی ول اغه سری دا تا قوم چې دا یو راو خلق کوي قوم ته فقال بیا د سری او ته چې رایت الجیش بعینیا لدل د مو ول اشکار د دشمن په دې دوی ګننګوره باندې کنا په دې دوی سترګې باندې مې لیدل و انی انا النذیر العریان او زجه کیم ده کنه تو سه ده پر النذیر العریان یه کنه دروین که چه کیم ده کنه دروین که چه کیم ده کنه لان لغاری زه تو سه ده پر دا کلا کلا ودا سو کنه چه یو سراوی چه کیم ده کنه دا سه لوٹ شو غلطه پا غرش وشکور وکلو یا وی لرگی ولی یا وی میزه نمی پی ولی کنه بیا ده خدای قدرت تا کسا دشمن و پرسیخ شول کنه کلا کلا ته وی یو کوم زه ول بل کوم کنه بیشتو زو بدی وا سره بیا دشمن پر سیخ شو یو پر سیخ و شول چې کیم نه کنه بیا دشمن وی چې کیم نه کنه او اوالو خط وازن او خلان لګاړ کړو کنه شم بیا دین اورس چې کیم نه کنه دای وی لان لګاړ پر دو چې کیم نه کنه خپل کوم ته خپل کوم ته چې کیم نه کنه دا کی ساکړه چې دشمن لوغلو چې کیم نه کنه در باندې و دایره او دا خپل بدرنګ هیئت سره کنه دا کبی هیئت دلان لګاړ کنه شاه داوی چه کم دا کنا دی سنگ علامه دی دی خبره وا کنا چه دین دشمن یقینا دوغلو کنا دی سرینا دین خطا او کشدی دی کانی وی داس قسم نور ولا داس چه کم دا کنا لان لغار و دین بدادام را بدرنگ حیعت شو چه دای روغلو دا خطا دی دشمن دین او کشدی دی کنا بیا دی دی وجه نوی دی کم بزربند دین لگه دا دا رشتینا داروین کهو کم بی داروولو دا دشمن نا خدا رشتینا داروین کهو دا نظیر عریان کنه دا په عربه شه بالکل چې کینه معتمد نظیر وو او دی په دې باندې ادبار شو کنه شه بیا چې چا دې نظیر عریان خبره ومنله کنه شه نظیر عریان دې خبره وچ ومنله بیا هغه چې کیمله کنه راون شو لا په مخ چې کیمله کنه شه کاډه ورکه دې دینه کنه شه لو لړل کنه شه شپې شپې ووتل کنه بیا دشمن چې پر افسدو ده دی کلی ته دی خو ځنه لوړ وي کنه خلوص وي کنه شم او بیا زرا دان ته يرونا وی چې دغه نظر اوریان خبره ونه مان الله کنه سوي جای زرا نشته دشمن اسی چې کیم نه کنه کیسه خوشا بیا ونه مان لدا کیسه به چرنه مان لدا غادي وشپا وکړه سبو وی چې ګدل دشمن وی چې کیم نه ګرا پاچا ولی وډا کاوه پاچا ولا اچا ولی وا چې دی وی چې ګدل دې بنیاد وی بیا واسطه چې کیم نه کنه دشمن دا سه رسول مبارک فرمایي چې زه تو سه به پر نذیر عریان یې کنه شه دې غډه نوین کې ون نه کله کله کاغه نذیر عریان تو کنه دې یقیني دشمن روان و کنه هغه چې کیمره بالکل رښتینا دروین کا و کنه شه دا سه زاده تو سه به پر هغه غوند رښتینا دروین کا دراومه چې کیمره کنه دې غه هلاکته نه دې مصیبته نه دې عذاب نه کنه دې نه به دراو کنه شه چا چې به مخبر او من لا مزال یې شریک ولو کنه مطلب دا ده چې مو خبره او منله چې کینه په دین باندې عمل او مزال یې شریک کړلو کنه دا خلک کامیاب ده حرکت نه خلاص ورکی مې خلک چې مو خبره و نه منله دې خلک حرکت ته چې کینه کنه ځون سی خړلو مثلی و مثلو ما بعثنی اللہ کا مثل رجلین پشان دی ول اغه سریدا تا قومن چې دای ویرا ول قوم ته فقال وتوی چې رایت الجیش بعینیا دا کای خو باندې وچه ولا دی په کېره شه پروت دی خپل کنه فجتاحهم بریا دی واستلو دی دی کنه دا څه چې کیم نه ذات او سره برا دیګه ډاروین کې ونه وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زانی وین کہے تو سے بے حجوز کم پتے زہر گانڈے تر لے تو سے بن دیرنا وهم وهم یقتحمون فی حودی چه کندر ندخلی دی پتے غیر یر شکنا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه اصلی مهاجر هغه ده چې دای پریر دی هغه چاره چې باندې کړه د خدای په دې کې می چاره نه ګورای نه چې کیم نه کنه پریر دی کنه د خدای د نافرمانی نه چې کیم نه کنه زون بشو کنه اصلی مهاجر چې کیم نه کنه دا غلا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم رسول برکلی دی چې کچره او خالقت واستفاده ولا گدل ما دې اغه چې کیم نه کنه حیبته عالمو چه از موتا کم ملیم دی چه از کم پیدانا لزحکتم قلیلا دوسلو خوندی دیر کم ولا بکیتم کثیرا و جڑو کی دیر کنا وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا على عيسى انه قيل انا بن شعب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن مصعب بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا باب حجبت النار بالشهوات پټکړه شو دا ير په دې خواندې باندې په دې شهوتې باندې کنه دا چې کیم نه کنه الله پاک جهنم چې پیدا کړلو کنه جهنم یې پیدا کړ جنت یې پیدا کړ بیا دې نه ورته چې کیم نه کنه الله پاک ابراهیم سلام ته فرمایله ته ورشه جنت وکړه د سرنګ شای می جوړ کړو کنه یارات یو کتلو پیغه شه هټول چې کیم دا کنه داغه شزه وی دا پسلی ویړ کی وی او دا چې کیم دا محلات وی او دا جواهرات دی او دا فندین دی په شدا می وی دا هر شای چې کیم دا کنه چې سم د نعمتین دی چې کیم دا کنه دا هر شی نه ډاکو کنه وی کتل بیا روفاس شو چې کیم دا کنه خدای پاک تعالی ته یا الله تاسو شای دی دې کړه یاره یو انسان وای دینا خونو شی پوته چه کیم دا کنه دا ویس دارنگ ایده دا انرزی می کنه شا بیا دینا ورستی چه کیم دا کنه دعا مر بیا خدای پاکا دا غا جنات دا پټ کلو پده تکلیفه بنده پده مصیبته بنده پده پریشنه بنده پده غیر مشکته بنده پده جهده بنده کنه پده بنده پټ کلو کنه ایو طرف نه دل مدینه دی بل طرف نه کوتینه دی بل طرف نه جسدی حجینه دی جهادینه دی تشهیدی تشهیدی کنه په دې باندې پټ کو بیمورې دي مصیبتونه دي پریشانې دي په دې پټ ا بس چې په دې باندې پټ کو چې کیم نه کنه یو چې بیا وکړه یو رسم چې ورا باندې اخترا وکړه نو بیا خدا پاک له خدا باندې کې نو مشکل او دې څه کې درسي کنه دې دې نه کنه ځکه چې خدا خو پر کوي دا شي نه کنه ولې جنت ته ورتلی نه کنه شا دا خو پر کوي کنه شا دا هر شي کنه شا ولې جنت ته ورتلی خدا پته نه دا خو مشکل ده چې دا مصیبتونه تکلیفونه پریشانی بی مری او دا جهادینا دا خلق برداشت کوي کنه صدا بیا غیر اورسیا جهنم وتا جهنم مکسا جهنم به چوری زلو پیش خدای یی نه دی دا لړمون دی دا منګرون دی دا وال تکول دی دا سړل دی دا څه شي بیا جا ولی زلو بیا رو پاس خدای په کار مو دی خدا پکا مو خو خیال نشي چې د څه کروشي کنه سره نه وي د څه نو سی خی کنه بیا غیر اورسیا خدای پکې کیرنه کنه په دې خوندې باندې په دې شهوتې باندې او په دې چې کیم نه کنه را باندې ته پټ کړو کنه شا چې پټ یې کړو بیا ته چې منډه ورسته وکړه یو یې کته وی سی یارا دا مشکله ده چې دې رافیک ځان بچ کوي دا کنه شا دا ولا ټول خلک یې دې ته چې کیم نه کنه روشي ځکه یو خدا خوندې نه خاص کو خلیفہ دې یوش خدا خوندې و خپل د عین جهنم ته تللی کنه شا نو بیر دا نه یې خوندې و خپل څه دي کنه شا دا شهوتینه لفندینه دا عین جهنم ته تلل دي کنه شب باب حجبت النار به شهوات پر کړه شو د کوم نه کنه ير په خوندې او په شهوت باندې د نجیز و بي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره بده تکلیف باندې باب الجنه اقرب الى احدكم من شراك عليه جنات نزدې ده یو کاز دې تو ستای دې تسمه دې پړې دې نه ده پانه و ده چپل ده تسمه ده سدو یا سپلی ده غور ده تنگاش په دې را جهاد ته تم نش دې را کنه ونارو مثل ذالک یې نه دې غوندې ده ځکه چې کله کله ټول عمر چې کیرنه کنه خدا کې او دا څه خبره ده د خلینو او دې دینه په مخ جهنم ته ور پریو دې کنه په مخ ور پریو دې کنه شام کلا کلا دا څه خبره ده د خلینو او دې دا څه عمل ده وجود نو دې په مخ جنت ته چې کیرنه کنه ور داخل شه دې سره کنه شام مطلب دا چې جنات ګټل یا دوزخ ګټل دا ډېر دې تر نږدې دي کنه دا څه دې جناوریان دي که جنت ته ته ګټیا که جهنم دې ته ګټیا لکه دا سپلې غوټ څه ده کنه یا دا پړې ته سمو دې ته دلوس هغه شاعر رسیدا ډېر خو نه ده جناوریا که جناوریا ده دا دې جنات ګټل یا جهنم ګټل اے جهنم نظر نه کول یا جنات به کول کنه دا څه ګرونه خبره نه ده کنه دا ډېر کوې تو سره ډېر نږدې خبره چا ویلا دا اغلا رای و شعر کنا شا چا دا این دا غبایت الا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار هر هغه شی مسوا دی الله پاک نه دا ختم دین کدا دا شعر سره کنه ای شاعرونه کلمینه ډېر رښتینی کلمینه وی خو په ټوله شی زیات رښتینی کلام نه نه دا غلا یا لا کل شیئا ما خل الله باطل خبردار هر شای بسوا ده الله پاک نه دا ختم دین کدا باطل دین کدا هلوک دین کدا کل شیئا حالک الا وجهه دا وجه کیم نه کنه دغه آیات لکه ترجمه ده باب لینظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه سرائیل ورکسی کنا اعلامن اغه چاته په دنیا شه چې هغه لون یوي په دنه کنا دنیوي حالات سره په دنه چې کیم نه کنا لون یوي ایته ورکه سونه دا ورکه سره اغه چاته چې اپو سوي په دنه په دنیا شه کنا په ځون دولتمن ته ما ورکه سره په ځون نقشلی ته ما ورکه سره په ځون صحتمن ته ما ورکه سره په ځون معزز ته ما ورکه سره په ځون چې کیم نه کنا لون یې ته ورکه سره په بیردا خدای پاک دا زمي داس پیدا کړیو کنه او ډیر چې کیم دا تکتوار دی خو بتونه بل تکتوار واوی کنه شا او ډیر غریب دا خو بتونه بل واجه کیم دا کنه بد حال وی کنه شا ډیر پریشان دی بتونه بل پریشان وی کنه شا راي به دو کړی دا دنیا دا ستو کنه شا چې سیب چې زون تک لون یې غوړیا می می کا بون یې غوړیا می می کنه شا نو او په دین شه په زون نه پوسه تک څه کنه شا ویشو کنه په دین نشه په زون نه پوسه تک څه دا دنا خلق کې چې صاحب لا میز خو سید امر المنزینا خو کې دا نه ودا چې المنزینا نه کو اینه پسند نه لونی تا کې نه دا څنګه دا دې چې ګلا میز ته صحیح سره چې کیونه په یو منځ پر ملوس نیولې دي نه را دروغ په میز شری غلې په میز شری او چې کیم دا پر دې حقي خړل په میز شری غیبتینا سمتینا په میز شری سیدنتینا په میز شری عداوتینا دشمنی کنه دا په میز شری چې کیم دا کنه چې څه صحیح دی هو په میز شری چې انه ځنه پوسه تا کنه او زون خندنای گنا کنا شا بیا کامیاب بے کنا شا تو جو دا کنا پا دنیو سے چی بزننا لونجی تا کسی نا شکریو بلکل ندینا وشی کنا او پا دین سے چی بزننا پوسا تا کسی فخر غرور تکبر دا وچیرا ندینا وشی کنا دا سیدا یو زرین اصول لی کنا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق کنا چې په مول شه او په پیدا یې شه په صورت شه چې کیندا کنا په دنا خوشاله کنا نو ویلې بیا دا چې ویلې دې ته چې ورکسي فلیان ورکسي د اعلی من اله چې د هوا سره منو چالون یې په دنا په مول شه په پیدا خوشاله شه غاشه صورت شه په دنا لون یې په ورکسي باب من هم بحسنه او سیئه هغه څه کوم چې هم وکړو او کنا کاستو کو دینه کیا یا د بدی کنا من کی ته د کاستو کو یا بدی ته د کاستو کو لو کنا سوچ مې نه کنا بهر حال ته کیم نه کنا دا مختلف شی نه لیکنا یو ته ویل شي حاجز یو ته ویل شي حاتر خاطر بل ته ویل شي حدیث النفس بل ته ویل شي هم بل ته ویل شي عزم بالجزم کنا دا پینځه شی نه دي دا په سینه شه دی په سینه شه دی چې کیمه وسوسه تیرې دي کیم سوچینه فکرینه تیرې دي سینه شه دی کیمه کیسه سی کنه چې تیرې شي دې د پنځه حالتونه دي یو تا ویل شي چې کیم نه کنه څه شایا حاجس دا کیسه څه دي کنه کا ګناه ول دي کنه کی ول دي نه په سینه دې تیرې دي کنه شا تیرې دي په سینه ول دا بیر دا روان ده کنه شا نو بیا چې بیرینه دا روان دي کنه په زړه دې تیرې دي کنه شا بیا دا بایری نه چې په د زړه باندې تېرېږي که نه دا د ګناهې ده د نیکۍ ده د سوچې د فکرې والا بایری نه که نه په دې شی کله داسې چې بلکل که نه خالي ارضي مې بیا تېرېږي ارضي مې بیا تېرېږي تم کېږي نه بلکل که نه شه تم کېږي نه بلکل نه تم کېږي که نه شه په دې ته ویل شي حواجس حاجس حواجس که نه دې ته ویل شي سوچ میں نہ کنا کہ تم کے دینا بالکل او دویام قسم دا سی کنا شا کہ لکا مثلا روشی سینہ تا بسینہ شا تام شی خو تام شی خو بالکل جکیم دا کنا دے تردد درجه تر ورسی شی دیتا در ورد جکیم دا سوچا نشی چه ویکا کنے او کاسه تام شی خو نیرا جکیم دا کرل یا نکل دا تردد کسا سدو کنا شا دا دیتا نو رسیدی بیا لوش دیتا غاوی چی کنا خواتیر کنا شا نو بیش خواتیر او یو داخی مسئلہ نا چه سینا پی دیتام شی چه کم دا کنا تو سینا پی دیتام شی کنا شا خو داسی چه کم دا کنا تام شی چه لکا مسئلہ نا تردد درجه تا ورسیدی چه ویکر کنه وکر البته کچره عزم بل جزم دی ته وکړو کلاک کاسته ته وکړو بل کولا بل نه نکړل اول جره به ور دی ویانا کلاک کاسته ته وکړو چې کای او خارجي سره کا وټینا در پیسې یې دی وجنا در پوت شي نه و څه کنه څنګه نه لرا کاسته ته کړه د کلاک چې دا ګورا زکه کنه څا او سری سری ته سره کا وټ ور پیسې کنه معنی ارو کا وټ اې دی وجنا نو اس په دا اې ته عزم بل جزم چې بده باندې واخلاو درې ټیک بده باندې واخلاو درې ذرا خلق ای چې په دې باندې ما خدا وګره نشي دا یو حدیث شریف وغوړل په باندې دلیل دی خو یې مذهب دا به نه په دې باندې ما خدا وګره چې کله کنه شي خدای دې نه مخ یا ګوشي خبره ده اعظم دې جزم دې کړای دی کنه په دې باندې ما خدا وګره شي ایو حدیث شریف دی وی کنه چې رسول مبارک فرمایي چې څوک مسلمان چې تیر دې کله کنه په تیر باندې سره ملاوي کنه دا التقل مسلمانه د صحیح پای کنه اچھا جی قال حدثنا جعد ابن دینار جعد ابن دینار ابو عثمان آوی تاویل شی جعد یاوی تاویل شی ابو عثمانی کنیادو جعد ینوم دا کنا قال حدثنا ابو رجاء العتاردی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربیه پیغه کسی شجدار نکل کوی دلا بخلنا یو کسی دار قال عبدالله ابن عباس سیدی چه قال رسول برک فرمیلی دی ان الله تعالی کتب الحسنات والسیئات الله پاک فیصله کړی دی نه کیا وله بدیا بدی ولا کوي دا فیصله کړی چې دا نه کوي دا بدی دی ثم بین ذلک بیا بیان کړ د خدای پاک تفصیل بیان کړ د خدای پاک دینه کیا وله بدیا فمن هم به حسنات کین سره چې کس کو بنه کوي باندې فلم یعملها کاس یې وکړو بیا وینک الله دا غاجه کیم نه کی کتب الله له عنده حسنات کامله لکی دیغه حمد حسن لرا خدای پاک دتا زون څنګه یو کملا نکی فین حما فین هو حما بها کچره د کاس ټکلو په دې کې باندې فعلها بیا واکل لانی کی كتب الله له بها عنده عشر حسنات لرسب مئات زعفين روزه سره گونه رسه بلکه او ثواب رضا الى ذات كثيره طريق گونه ډېر رسه خدای وتعالى کی سه مرجه اخلاص پښې یوتای د امر لري فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة يو گناہ جي کیم نکنا خدای پاک خدای بندے تلے کی باوا یتقا من محقرات الذنوب هغه چې زون بچ کول شي دی غنا چا څه شي دي چې دا وړو وړو ګناي نه دا وړو وړو ګناي سي حقیر حقیر دینه وازون بچ کوي کنه پاته نه لګي دا څه سمندري کې ساده کنه انس ته وی چې تو سه عملی نه کوي تو سه ډیر باریک لید شي کنه سن شي ته لیدره ان كنا لا ان مخففه من مستقلا لا ان او شان لا كنا وی می نعود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات نیو غنل دا وړ وړ غنینا د رسول الله برکوت مراسل مهلکات نه کنه قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی دی چې موبقات سمنا یعنی المهلکات کس کوي رسول الله برکوت سره مهلکات کس کوي کنه انس په دې سره مهلکات کس کوي مهلکات یې ځنه مراد دي کنه شه اچھا جی بابن الاعمال بالخواتیم اصلی چې کوم د درمدار د عمله څه ده کنه دا په اخیری خاتمه باندې ده کنه شه وما يخاف من هواغه چې ډور کړ شي چې کوم ده کنه د اغنا دې بیان دې تا کو کنه کلا کلا دې خاتمه د خرفول نه چې کوم ده کنه ډور کړ شي وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو حسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل وروكت الرسول مبارك فطرف دي وسري يقاتل المشركين چې جنگ وکړو د مشرکین سره په مسلمان شو مشرکین سره د عاد جنگ وکړو جهادینا کړل وکانه من اعظم الناس غنا انا عنهم ود غلو خلقنا په اعتبار د بے پروايي سره عنهم د خلقنا ده خال کنا پہ اعتبار ده بے پروائی سر دیر لوئی و کنا بلے چا قیل زمانو مدینہ ده ولتینا شد دیر یور سر کنا نو بیه ده فقال رسول برا کفر میل من احبا ینظر الى رجل من اهل النار کن سریت جو خاندر کی دا چه وروک سدائی پا طرف ده اغی جهانمی فلی ینظر الى هذا در ودک سیده سریتا دا این دا مجاہد سدا کرو دا مجاہد ده ده ده ده روک سی جکیم ده کنه دا جهنمی دا کنه فلینظر الى هذا فتبعه رجل ورپسې شو په د پسې یو سړی چې و دا را استعداد څه کو کارا شه فلم یدل علی ذلک امشا او داغه چې کوم مجاهد علی ذلک په دغه جهاد باندې کړه دا مشکین سره قتل جهاد کړو کړه په دې باندې امشا لګي او جهادی راکړه حتا جرحا حتی که چه یو ورده تا زخمی کل شو فقال بزبابت سیفه بیا والی وکړل په دې تر طرف دې تیر سره نو بیا دې دا تیر تر طرف سره لګا په دې باندې وال وکړل کرا شاش دلی وکړل فقال بزبابت سیفه بیا والی وکړل په دې تر طرف دې تیر خپل سره فوضعه بین صدیه صدیه بیا کشیر شو ده تر طرف دی تیر پر مانده ده غدوی تا یا خپل شو ده سینا بنده ده تر طرف دی تیر کشیر شو نو بیا دی دا تیره تیره در افسده کنه دا دا دا سید سینه تا برلو نکو ای پوسانه از دون دیتا پر غرم کرو کنه شا از مرگ از دون تر بیوان بیا ولا خپل از دون برا ولا کنه سوچ بنا کنه اچھا جی فقال بذبابت سیفه فقال سمانا فطعنه بیا سیړاول وکړل کنا والی وکړل په دې تر طرف د تیر خپل سره فوزعه بین سدی او کښې شول دا تر طرف د تیر پر باندې د غدګت ايش فتحامل علیها بزون یا غلان کړ په باندې فتحامل علیها زون یا ورکښې شو علیها په دې تر طرف د غتیر باندې په دې تیر باندې حتا خرج من بین کتفیه حتا کې چوه طرف باندې تیر پر باندې د غدوی شه د شه دوله سټ په وته فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول براکو فرمیل ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه یونی بندا داسوی چه لا يعمل فيما يرى الناس خو پیری کنا لا يعمل دا عمل کو فيما دما مصدریا دا فی رؤیت الناس خو پیری کنا دا عمل کو جه کم دا کنا پیغه گمون ده خلق سے داسې قیل یا رسول الله ها وقال محمد بن یوسف قال حدثنا لوزائی قال حدثنا زوری عن عطا بن یزید اللہ سیان ابی سین خدری رضی اللہ تعالی عنہ وانہم جاء عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اپوزی داسی چه قیل یا رسول اللہ دا دی عربی ہوتا ہے دا دی چه فقال دی عربی ہوتا ہے یا رسول اللہ ای الناس خیرون قال رسول برکتہ فرمیل رجل جاهد بنفسه و ماله هغه سره چې دا جهاد کو په زور خپل مولا پر سره یو خدا سره شو جهاد تلوړ یو خپل جهادی نه کوله خلک را زون دا ګوشه دا کرا شا جهادی نه دله په کلی شه په قوم شه په علاقه شه نه دا جهاد سره ملاوي دی خپل جهادی نه ورجل فی شعب من الشعاب او بل هغه سره بهتر ده خلق سره غډی نه کو زکه چې فتنه دی کنه خدول چې کیم نه خپل میرا بیا یو د خدای عبادت یا کو باب رفع الامانه رفع د امانت د خلق د المان نه کنه سره عرب دینا چه کیم دا کنه دا ختم دل امانت سری کنه دا امانت دی کنه چه امانتینا دا ختم شی او دا سوی ختم شی چه کیم دا کنه امانتینا چه گرده و امین وی چه کیم دا کنه نمیم بدلیو در افشی چه دبار ده پورسی کنه شا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه سواحت چه زی اکل شی امانتی نبی انتظار دی قیامت کا قال بارا صاحب لی اتوول چه کئی فیضاتو حیا رسول اللہ عرفه ده امانت تو کنه دا ده امانت عرفه ده رشید شو خدای پاک فرمایي یا ایو الذین سرنګ ان تو ادل الامانات الى اهلها سرنګ دي کنه شم ان خدای شو کنه امانتینه تو سویر کوي اهل خپل ته کنه شا اهل خپل ته رسوي کنه نه اهل تماور کوي نه امانتینه بده چې ټول امرینه روغلي دي ټول ورته شروع ټول کورینا نو بیا دی بلکل دی سړی و دی خال کې دی زره په اصل شی په بنیاد شی اصلی په فطرت شی امانت کې دا دا پسې غشوه ده کنه چې دلا ده پسې ویری کنه کل مولود یولد علی الفطرت کنه شا باسه فطرت سنا سنا چې کیم ده کنه دا امانت سره کنه دا پسې چې دلا ده ویری کنه دا امانت پسې چې دلا ده ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال کنا بهر حال دینه د امانت ته قبل اوله د انسان د زړه په اصل ته په بنیاد شي چې سواله په فطرت ته د کې نه کنا چې دلاله شه اچھا جی ازرنا ولا امانت وخیه دی دا دین دین په امانت سره او دا د ازرنا وکشل شي دا غاس کنه شدا خلاص ورسی فیظل اثرها مثل اثر الوقت بیا وګرځي اثر د هغه امانت په مثل د هغه اثر د هغه چې کیم ده کنه نقطه وقت وقت نقطه ته ویل شو وقت او اغه داغ تا و اغه داغ تا ویل سی چه ده بکیر رنگ نا ده اغه رنگ خلاف سی لکه تیر وی کنه تیر پا تیر شد سپین چپا وشی یا سپین وی طول پا سپین شد تیر چپا وشی کنه شا نو بیس چه نیرا طول شی رنگ یو قسم وی خدا ده نکته و ده چپی رنگ بل قسم وی کنه شا مطلب دا ده چه ده ده زرنه ده امانت وخستل شی خو خالی دا داس پشه پوتی وی لکه په تیر شه سپین ټکا چه وکه کنه شا دا سی علک پی پشه پوتی وی کنه نکته پا اندازه بنده یا مثلا په سپین شه لکه تیر چپا چه وکه کنه دا سی علک پی پشه پوتی وی کنه شا ما پتا خنو نشی وخستل کنه علک علک وخستل شی فتقبض الامانت من قلبه فیظل بیا وگرده دی چه کم دا اثر ده ده امانت مثل اثر الوقت پا مثل ده اثر ده ده نکته و ده ده تکی داغه چې کیم نه کنه مجد داسې سره چې چار کو کنه چار د وجه نه په دروز باندې داسې نه کېر وشي موت شي کنه هغه کله کله بیا شلیا شي کنه شم دا تړو کې سوي کنه شکل کله سره ډالې شي کنه ډالې نه ډالې شي چې په سره کسه داسې راړي داسې کنه کښلې دا تړو کنه و جب ځای کې چې کیم د خالی هغه فساد مواد وي په شنه راځي سانه وي په شکوي په شنه ها سانه وي په شنه داغه مثلا د دې پر اپ د زربونه چې کینو د امانت اثر اثر د تړو کې ونه پوتې شي کنه سر تړو کې ونه او هغه دای وی چې کا امانت تا و چې هغه تړو کې موتې شي نه چې کیم دا کنه هغه فساد مو دي خیانت وی کنه سر خیانت وی کنه سر هغه صحیح مزه نه وی پښه کنه سر چې هغه امانت تا اچھا جی فیبقى اثرها مثل المجله ويقال للرجل ويلو شي سړي ته ما اقل ساجي ما اقل مان ده سړي وما اضربو ساجي بدلو ما يار ولا لوي چې کینو خود طبيعت ولا ده سړي وما اجلده ساجي په بهدر ده سړي وما في قلبي مثقال حبه خردل من ايمان نو بزش مقدار ده هغه یو دنه ده ویلي ده ایمان ده دا بنو ده سنا ده مت ہے ایدین معیار ده بدل سی کنی اصلی ده معیار ده ایمان ده علم ده نیک عمل لکنشا نو بیده حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ حذیفه سے بھی ہے چه ولقد اتا علی زمان او په تحقیق سره تیر شوی روغلی د مو باندې داس زمرا نه روغلی د مو باندې داس زمرا باندې باندې تیر شوی د داس زمرا ولا ابالی او مولا پروانه کلا ایکم بایات چې د کیم د تو سره چې کیم د سودو کدا پروا مې نو کده سره کده سره کده سره چې کیم دا کنه دا چې ټول باندې داری وی کنه لئن کان مسلمن کچره او دا سودو کوین کا مسلمانا بیا و مو حق چه پوشتو رده علی الاسلام او پس کولو پا دبون دی ارده او پس کولو دی دنا حق پا مو بنده اغه اسلام دی دا اغه اغه اسلام دی چه کم نکنا مو پا دبون دی متا خبر حق رو کولو و ارکان نصرانی رو کچره نصرانی رو رده علی سعیه او پس کولو دی چه کم نکنا دنا حق دی مو پا مو بنده سعیه لکه سلی یې چې وي سلی یې شفا ټوله دا ځنګرې وي چې یوازې سورلۍ که بېره یې سړی وي پسې یا خاله داسې وخت روزي چې خلک یې باندې وداس وشي که نه چې ډېر خلک خو ډېر وي خو د سړي ځای یې یوانه وي پسې که نه دا سړی چې کیم نه کړی چې شمار دې پوه شي په پیدا باندې ډېر شي که نه او د چاره سره وی کنه سره دا نه پسې می به کنه سره لکه اصل یې شي خدا زنګری کنه ټوله چې یواد سورلې کبل یې سنوي پسې خلق می چه وینی جب خلق شو مشهور شو کنه شو او سماعت سماعت دا مانا چه کم نه کنه که دا سه خبره که خدای ده پره نه که ده ده پره که چه خلق دا مو کسی اوری دا مو خبره اوری دا مو مسئله اوری دا مو واس نصیحت تکریر نه اوری کنه دا مو بیانی نه اوری چه کم ده کنه خلق سه چه مشهور شو چه خلق سه مچرکش خلق میو دا یو صفتی نه میو کنه شو نو بیس په خلق زونوی نه عملی نه پکونده بیس و په خال کې باندې چې کیم ده کنه څه شي وروي بیا خبر خبره په باندې وروي کنه اچھا جی باب الرياء والسماع ده وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سلمة بن قيل ها حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول آه سلمة سے بلی دی جمال دلی جندب رضی اللہ تعالی عنہ یقول شویلیہ چه قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ سے بھی چه جندوب نا مدار وی دلی دی چه قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د جندوب نا میں چه پکیم واخش او پکیم زیش مدار وی دلی دی چه قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دې وخت مې بل چا ځان دی اړه دې چې قال ځکه چې نه صاحب کرام نه وی چې وینا بیا سره کې به راځي چې قال نبی صلی الله علیه وسلم کنه من سمعا کیم سرائی چه ورر و ولکو بل چتا پا دین یاد بنده چه زیده سنگ مشهور شو مدحنو کو صفاتنو کو سنامو کور بنده وجه غیدی مشهور شو سمع الله به سمع الله به یا خدا مانا ده چه ورار وولو کو خدای پاک به پیغ بعد بعد صفتیا ده سر خلق ده ده بعد بعد صفتینا سری آوه پسر چپ کو خدای پکا آوه ابل چلا خدای پک چپ خلق تا ور ور ووی چره غده غده صفته بزای بنده چه زم یو شی کانا شا اویر دای هو سلام جلا په خلق بنده لره لره صفتی نارواوی کانا شا دا خپل زون ولا خدای پاک یې په دغه سي اباب پر صفاتینه نظر چې کار خلق ته ور ور وری کنه د متارک سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به کنا کین سره چې ولې دل کو بل چاته د خپل صفته و د اعماله ورلی دل کو خدای پاک په دسرا خلق ته دغه بده بده عمله دې ذکر سره بده غیر دی دا معنی چې کی مقصد دا نه سی پیرا کرا سره دا خدا مقصد دی چې په خلق ته مشهور شي په تینا به کو خدای پاک دې دې غیره غاپه دې چاره په دې بنا بده بده چاره چې کله درجه واته کو کرا سره په بده خلق ته ورلی دل و ورا غوله وکړه ویلې کنه امر هبه دای باندې زم باندې خلق یو یو خدا مطلب یا زنه خلق بیان کړ یو دا باندې بیان کړ دا چې نه دای چې په دې باندې یو باندې خلق نه درانه اولو ولې دل کو کنه شهرت باندې یاد باندې خدای په کې د قیامت پورې باندې کنه شا قیامت پورې باندې هغه دې شوی چې کیم نه کنه په خلق شوی شم مشهور کو څه شوی مشهور کو دا فساد نیات کنه شا نه دا مانا دو من سمع حکیم سره جار ویرا رول کو بده دن یو شیخار کتا سمع اللہ بی در رول کو خدای پک پده سره ده قیامت تو رل بنی ده غلط نیاد ته دا وکیل خدای جی ولی دل کو بل جتا شورت بنیاد بنی یرا اللہ بی ولی دل کو خدای پک پده سره چه کنه سمانا پا فسد نیاد ده سره قیامت تو رل بنی کنا قیامت تو رل بنی کنا اچھا جی باب من جاهد نفسه فی طاعت الله اغا سک چه کوشش کو بزور اخبر پیره کنا پل زون پیره کوشش کو ده پورا ده صرف کوله ده زون ده خدای پتاعت شکنا چه اخبر زون ده خدای پتاعت صرف کو ده ده پورا کوشش کو شکوری عزت دی کو رجیوی و دا کوشش پیره کو بنیک عملی بنده رولی وابي قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده قال حدثنا رسول مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بینانا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل ما سوی اورز ورز نظم ورس ینو سپر رسول مبرک تر لیس بینی و بینه الا آخرت الرحل نو پر باندې مو پر باندې دشه منګ را غلر گای د کجوه ا کجوا سی کنه کجوا سی ورس لر گای یو ایندا دی داس لر گای کنه ورس سی بده کجوا ش دا رکب ته پر لګوی کنه سا ورس یا آغا تقریبا یو زپان دزا بندوی کنه سر سترا دی کنه جوړیش داینه مو د رسول برک پر مال صبر سنی دا یو لرګای مو د پر مال سو کنه شاپ د امر ور نږدې و دا کیسه مې راغله مې راځه درې درې غمه ذکرې درې غمه یو د کړی دو دا دې پر یی کنه شاپ لیس بینی و بینه نو پر مال مو پر مال سه الا اخرت رحم من راغله لرګای د کجوې فقال رسول برک تو یا معاذ قل لبیک یا رسول الله وصادق حاضر تو د یا رسول الله موافق زه تو سره پارا چا شسوی ہے خیر خریدا زاغیر باندې وګړو نه راغلاس قلت مدد الله ورسوله اعلم قال رسول الله کرتا و فرمیل چه حق الله علی عبادی حق ده خدای پاک منونه اخبر بنده دا یعبدوه چه ده عبادت کو ده خدای پاک فلا یشکو بیه شیع شریک و نگر ده خدای پاک سر ایت شیع یعنی دا من جاهد نفسه فی طاعت الله دا پدیت کی شروع لکنه ثم سار ساعتا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال رسول الله برك الله فرمي الحل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه صلى حق دي بنگون بخدای بگم ده سوات چو کو دي اده غچار لره ده عبادت لره کنا چه دي کرا ده عبادت کو و شرک فریز دي بیا ده بنگون بخدای سا حق ده کنا قلت الله ورسول عالم قال رسول برك الله فرمي حق العباد على الله تفضلي حق دي بنگون بخدای بگم ده الله يعذبهما خدای پاک له عذاب نه ورکړي باب التواضع دا باب ده په بیان د عاجزۍ کړل شي کنه عاجزي وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقه وهذا رسول ملك ويش عند ايوس انس ها وحدثني محمد قال اخبرنا الفزاري وابو خالد بن احمر عن حميد بن طويل عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس بن كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بیا رسول مبارک سره مقابله کړل رسول مبارک په دې سره نوسته تشتوی دای په دې سره نوسته کنه تشتوی کنه سره بزغالی فصبتها په دې سره ګرد عربی له مخته شهید په یې شابند کنه بیا دا چې د مخته شو فشتد ذلک علی المسلمین سخت ولا کې دا خو مسلمانې باندې ته خو ډېر زیرو کو چې میر د پیغمبر په یې شابند دی ولې حتی مخته شو کنه ا پښتنه چې یې کنه چې دا چې دې دا چیرې لیدلې دي کنه چې وی چې دا دعا چرګون سره رټیا یو چې د رسول مبارک په طرف پوښا ا بل چرګ په بل طرف وی چې رسول مبارک وی چې د په طرف چې کیم چرګو په طرف یې زیر کړو چې باندې داسې مبارک دا پښتنه دا کې څه او چرګ راهونه څه خدای نه یې شفه دو کنه چې یې شاته کینه پر ولا مسلمون دا غازر و چه دا رسول برکی سا چه پا مخت شوی و کنا چه میز پیغمبری سا پا مخت و کنا خو به هر حال چې کیم ده کنه بل یش به مخته شو بیا زیر یې ورکړ مسلمان دا وقالو دی وای چې وای دا څه وشول دا څه وشول سو به قتل عظما مخشه کوله او شو په ازبای سبند کنه دا خو ورا چې دانو د پښه سوی دا خو یاره کمال سره سدلی وای چې کیم ده کنه پدې غه تیزی سه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکت جو ما خفا کړي ان حقا علی الله حق په خدای باندې دا لا باندې ثابت په خدای باندې دا الله يرفع شيء الله يرفع شيء من الدنيا چې نشي اخر تر رسول یو شاید دنیا نه نشي چې ګوال یو شاید دنیا نه چې ترقی او کو اخر ته ورته په ترقی سے الا وضعه مگر خدای په کرتري یې غلا راکنه یو دین سے ترقی دو یو په دنیا سے ترقی دو په دې ځای کې سمره ترقی کې خدای دې رس رہی کنه شا پیرا دا خدای ترقی در کوي کنه شا ویری کنه او په دنیو ځای کې ترقی او کې کنه ترقی او کمال ته ورسېږي بیا په ست ورسې کنه شا بیا دې کې در پر وځي کنه شا نبی صاحب یې کنه شا یاره هغه کمال ته رسولې دو زوال او خری کنه شا ویج بنا کنا دا طریقہ دا کنا دا غیر آزمائی سا جی کنا دنیاوی سائی دا کنا سا دا کمال ترا سدلی او پا دی تیخت سے کنا سا با سائی اکر وطر ایلا کنا سا نو بی دی یو دا دی حدیث پا مختص کنا سا زوال یو پڑو کنا سا ان حقنا الله الله يرفع شيء من الدنيا جنسي وچتا والملك كمال تنر تي يو شيء الدنيا الا وضعه مگر ارز دیه غلبه بیا خدای پاک منه تریه کنه اچھا جی بار حالا چیزی پچار دو تکبر ندا پچار کنا کتیر چکیم دا کمال تا ورسی دا تکبر ندا پچار کنا وابي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ان الله قال الله فقلوا فرمي لدي حديث قدسي ده من عاد لي وليا مطلب دا چې دا ټول صحیح نه سړي کراو ادا دې ته تکا زر کا هو زید سترګې شو زید غشینا شو دای چې کیندا کنه زید سه ته تکا تر کاوه چې کیند زید ته بلاو او غلط غلط کې نه استعمالوي یا دا سما په معنا د مسمو سره د جزا ا د مسمو سره بل خبره نه راوي یو ذکر یو لوی راوي زید چې کیندا کنه لیدل لیدل شو شای شو زید نه ولا شو شای شو زید اذا ولا هغه شای چې په پښو باندې ورځي می کنه مطلب دا چې ټول مطمح نظر یې دښه کنه موتر دی و ان سالنی او کچره دای غوښته کو دې منه لا او جن او خامخ زور کوم دتا رسول ولای نه سالنی او کچره دای پناول دې منه لا او یزن او خامخ پناور کوم دتا و ما ترددت عن شیئنا او مخش ورسته شو نه زده اغشینا انا فاعله چې ذکرین کوم دې وی چاره او یوی چاره چې زکه دا کنه په سپیس مخ سره ورس کنه ولا درې مکنه متردد دا معنی چې کله ته مخ ته کېده کله ته ورس کېده کنه پس پیش ا مخ مخ ته ورس کېدین کنه یو دې یو هغه شینه چې ذکر کوي هغه شی لرا ترته دې په شان مخ ته کېدل ورس کېدل دې مو ان نفس المؤمن دې روح دې مؤمن نه چې مؤمن روح چې کله قبض کولا اې دې نه چې سمره مخ کولا ورس کولا ذکر کنه دا ور دې یو شینه ما ورس کولا مخ کولا نه کړه کنه و انا اکره مساعته یکره الموت چې دای مرګ باد غنی او زه باد غنی چې کینو مساعته تکلیف ده کنه مطلب دا نه یو خدای پاک ته تردد نه ور دي می کنه شاه تردد نه ور دي می خدای پاک ته یا خدای جنا د ملائکه تردد مراد ده یا دا مطلب دا کنه شاه چې بندا مرګ ته باد لر لګي هم ته ته تکلیف باد لر لګي کنه چې مؤمن باندې تکلیف تیرې دي کنه شاه